واقعي دا دا دا دا خبرې کولې تا سره عبارت میړه خپل حوله بنت سولبه نامه وا او د میړه او سدري صامت نامه وا سپینګي او او زر زر غوسه کېده الله دا خبره باندې با غوسه شو چې غوسه شو سبت وجو د خلی نه نو ته ویل ستا شاد په ما باندې په شان د شاد موري عربو کې دا قانون چې دا ټول مرګدا شو بس بیا ورته نه کېږي بیبی را له فریاد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه او تل وځه الله پیغمبر په بچی ځان سره کوم دولګي نران امري ما څه شي نه سره او باغ سره کوم او سره هغه د خیرو د سپګو نه مري او هغه ماته د زهار خبره کړې ده وا دا الله پیغمبر الله وای ما واغره دا بیان دا وایي چې تا سره گفتگو کوله په بار د میړه کې او اظهار د غم تا والله تا وا الله والله اکبر يسمع تحاورهما تاسو هغه خبرې اترې الله اوري ان الله سميع بصير مساله دا دا اوس الذين يظاهرون منكم من نسائهم استعار کوي د استاد نه خپل خود سره ما هن امهات دې مين دي نه دي ان امهاتهم الا الله ولدنا مين جاره دي چې دې ګولې دي دا دروغ وي ولا ادنى من ذلك ولا اكبر الا هو ما عمل ما كان یو اول غلط جرګه مکوئ په دویم کې غلط الفاظ موای او درین کې غلط دوستی او ناس ته مکوئ اول راټنه د دې دا د اغیار سره جرګه مکوئ دویمه راټنه په جرګه کې غلط شی دا مکوئ چې یا اسوي یا معصیت او درې مراتبه د غلط خلکو سره جرګه مکو دا درې ځل عالم راځي او درې ځل لفظ دی الذين امنوا راځي علم تر الى الذين ذابه نو ان نجوا دا غلط جرګه نه ثم يعودون لما نهوا عنه وآتو زکات لرګي مال او قواتی الله او رسوله دا دواړه اطاعت د الله او رسول الله باندې دریم علم زج ورکی منافقان الله غلط انا سمکو علم تر الى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم هم دې ځکه سمکه مشرک سره قوم غضب الله عليهم بیان شو اوس تفسیر کوي الله پاک سو وي په تفسیر کې لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر بیا بنو دې د څو قوم چې ایمان لري په الله او رضا آخرت څنګه یوا دون من حاد الله چې دوستي کوي دا چا سره چې دا جګړه د الله سره ورسول دا یې خپلې ولو کانو ابا آهم که پلاری یون هم او ابنا هم یې زامن یو او اخوان هم یا ورونه او عشیرت هم یې ډبرې اولئک کتب فی قلوبهم الایمان دا الله مزید کړه د روحي ایمان او ایدهم بروح منه او رونه مراد قران یا خپل مهرباني یا امر